په مختلفو اعتباراتو سره نو اوس د جرح او تعدیل هغه بعضې مهم ضوابط ذکر کوي او د هغې څه مسایل په دې اخیرنو ابوابو کې راړي صفحه د کتاب 215 عنوان د من تقبل روایته او ترد د چا روایت به قبليږي او د چا هغه به رد کول شي وي بيان ان المدار في القبول والرد على العداله والضبط د دې بیان او وضاحت چې د قبول او د رد مدار دا په عدالت او ضبط باندې دی چې راوی به عادل او ضابط وي چې د دې مجموعه نه تعبیر کیږي په ثقه سره او ضابط به د هغه څه چې روایت نقل کوي وتفصيله د دې وضاحت او تفصيل دا ده چې د عدل څه صفت ده د ضابط څه صفت ده وي ان يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من اسباب الفسق وخوارم المروءه عادل هغه چاله وي چې هغه مسلمان وي بالغ وي عقلمن وي د اسباب الفسق د دین سالم وي او د هغه کارونو نه چې پاغي سره مروءت او سړیتوب د انسان ختميږي دا غي نه سالم وي او د زبط خبره کوي وي متيقظا غیر مغفل دا د زبط سره تعلق ساتي ضابط به د خپل روایت نو ده کې به ویخوالی مغفل او غافل بنی حافظا ان حدث من حفظه که د خپل حافظي او یاداش نه حدیث بیانې نو شرط په کې دا وي چې د به حافظ وي ضابطا لكتابه ان حدث من كتابه کله کتاب نه د روایت بیانې چې دی به عالم وي په هغه څه چې د معنی حواله ورکوي په معانیو د هغې په مدلولاتو او په دغه الفاظو باندې به پوهېږي نو هله به روایت بالمعنا د ده نه جایز وي ما تثبت به العدالة عند الجمهور دا جهالت په څه سره ثابتېږي؟ نو د جمهور مذهب دا دی چې تثبت عدالت الراوي عند الجمهور بأحد الطريقين د عدالت الراوی د ثبوت د پاره د جمهور په نیز دوه طریقې دي الاول تنصیص الائمه على عدالته چې ائمه د فن تنصیصو کې چې د فلانه عادل دی او دویم الاستفاده والشهرة بعدالته چې استفاده او شهرت د په عدالت باندې حاصل شي ائمه تنسیس نه کړي خو شهرت سره د یو راوی باره کې راغلی چې د عادل دی او په دې تنسیس الائمه کې بیا دا تفصیل نه چې د راجح قول مطابق د یو امام تعدیل کافی دی چې یو امام د یو راوی تعدیل وکړي دا قیاس کوي علما په دې باندې لکه یو ثقه راوی په حدیث باندې متفرد شي د چا مخالفت نه کړي نو روایت دغه قبول وي نو دغه شانتی یو امام چې په تعدیل دی یو راوی باندې ودریږي او تعدیل دی یو راوی وکي نو دغه یو امام کافی دی او بعضی وای چې نه دوه بی دا قیاس کوي په شهادت فی حقوق الادمیین د بنی آدم په خپل منځ کې چې کوم حقونه دي د بنو آدم نو پاغي باندې دا قیاس کوي شهادت کې کم اس کم دوه وی نو دوه امامان به تعدیل کوي د امام بزار رحمت الله علیه مذهب دا دی چې عدالت په دې باندې ثابتيږي چې یو جماعت د ائمه او د یو راوی نه روایت وکي او ابن عبد البر رحمت الله علیه دا وایي چې کل حامل علم عدل هر د علم خاون چې دا علم حاصل کړي صاحب علم وینو د عدل دی او دغه حدیث نه استدلال کوي چې يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله دا علم به د هر رستنین عادلان د دې اخص کوي دا به حمل کوي خو د دین اهل علم جواب دا کړ جمهور علماو چې یو خدا حدیث ضعیف دی مرسل دی بالفرض کدا حدیث ثابت هم شنو دا خبر ده په معنا د انشاء سره مقصد دا دی ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله پکار ده چې عادلان دا علم د رستنو خلکو نه واخلي او بل واقع او نفس الامر د دې روایت تکذیب کوي ځکه غیر عادلان هم د علم تحمل کړی دی دا علم حاصل کړی دا مشاهد خبره د محسوس امر دی چې غیر عادلانو سره علم شته بهر حال راجح قول چې هغه د جمهور دی چې تنسیس د ائمه په دی باندې وشي یو امام هم چې تعدیل کې نو کافی دی الثاني الاستفاضه والشهره بعدالته دویم چې مشهور شي چې د فلانه راوی عادل دی اوس د دې د استدلال د پاره د استشهاد د پاره قول د ابن صلاح رحمت الله علیه ذکر کوي وی هغه فرمایلی فمن اشتهرت عدالته یا اشتهرت عدالته د چا عدالت چې مشهور شو بین اهل النقل او نحوهم من اهل العلم اهل النقل نه مراد محدثین دي د محدثینو په نیز باندې یا د عام اهل علم په نیز باندې د یو سړي عدالت مشهور او معروف شو وشاع الثناء عليه بالثقه والامانه او پاغه باندې دا ثنا او د خلکو تعریف خور شو چې دا ثقه ده امین ده استغني فيه بذلك عن بينه شاهده بعدالته تنسيسا نو په دې کې بې پروايي راغه چې ته د چا نه بینه او ګواه نشې غستی چې خامخا د ده په عدالت به تنسیس وکړي چې فلانه عادل یا ثقه دی وی وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعي وی دا امام شافعي رحمت الله علیه په مذهب کې صحیح قول دی وعليه الاعتماد في فن اصول الفقه په اصول فقه کې په دې قول باندې اعتماد دی وممن ذکر ذلك من اهل الحديث د اصحاب الحديث نه چې دا قول چا ذکر کړي اسوک دی ابو بکر الخطيب الحافظ خطيب بغدادي رحمت الله عليه دی نو د دې وجنه د چا عدالت او امامت چې مشهور شي او اهل علم پاغه باندې ثنا وي نو په هغه کې بیا جرح نه قبليږي د دې وجه نه اهل علم جرح د امام ابن ابي ذئب په امام مالک رحمت الله علیه کې نه قبول کړي دا معاصرین دی ابن ابي ذئب په امام مالک جرح کړي نو دا جرح قبول ځکه نه چې د امام مالک رحمت الله علیه عدالت مستفیز دی د هغه امامت مشهور دی دارنګ اهل علمو کلام او جرح د امام نسائی په احمد ابن صالح المصری کې نه د قبول کړي ځکه چې د احمد ابن صالح المصری امامت او عدالت معروف او مشهور دی دارنګ د ابن معین کلام په امام شافعی رحمت الله علیه کې نه دی قبول کړي ومثل ذلك ابن صلاح رحمت الله علیه د دې مثال ورکړی بیا چې د کوم ائمه ويحيى بن معين وعلي بن المديني ومن جرا مجراهم في نباهة الذکر سوک چې د دې په غلار روان دي چې دا غي ذکر معروف او مشهور دی واستقامت الامر او په دې خلک گواهی کوي چې د دې امر مستقیم د اهل سنت د لارې نه اوریدلی نو فلا يسأل عن عدالة هؤلاء وامثالهم نو د داسې خلکو د عدالت باره کې به تپوس نشي کېدی وانما يسأل عن عدالة من خفي امره على الطالبين د هغه چا د عدالت به تپوس کیږي پوښتنه به کیږي چې د هغه امر پټ وي په طالبانو د دې علم باندې چې څوک مغمور وي مشهور نه وي نو د هغه تپوس به کیږي د مشهورینو تپوس لس ضرورت دی ثابت شو او عدالت معروف شو ځکه دا علم په زرګندېدو دا غ پردې د دی چې د دی کم باطن حال دی چې هغه تعالی ظاهر شي او د دی عدالت مشهور شي نو دا په نفسونو کې قوي دی د دینه چې یو یا دوه امامان تعدیل کی چې په عوام الناس کې تعالی دا پته لګېدلی مشوره شوی چې د فلانی باطن معروف دی مستور نه دی او د ده عدالت مشهور دی نو دا خبره په نفوسو کې د دین قوی ده چې یو یا دوه امامان تعدیل کی یجوز علیهم الكذب والمحابات فی تعدیله داسې یو او دوه چې ممکن دي چې دا دواړه د دروغ وي او د سره د محبت وي د په تعدیل کې که یو امام د یادوه د دا امکان شته کنه چې کې دې شي د دې د راوي سره محبت وي نو د محبت د وجنه د ده په تعدیل کې کذب ویلي دروغ بیاني کړي وي واغراض داعيه لهما الى وصفه بغیر صفته دا ممکن ده چې اغراض او مقاصد دی وي چې هغه په د باندې باعث ګرځیدلی چې د د صفت دی یو یو په بل صفت ذکر کړی وبالرجوع الى النفوس يعلم ان ظهور ذلك من حاله اقوى في النفس من تزكيه المعدل لهما او چې ته نفسونو له رجوع کې نو دا خبره معلومیږي ان ظهور ظهور ذلك چې ظاهرېدل د دې من حاله د د حالت نه اقوا فی النفس دا په نفس کې قوي دي من تزکیه المعدل لهما چې تزکیه یو معدل د دی اوږي چې عوام الناس کې خبره مشوره شوې ده نو د معدل د تزکینه هغه اقوا فی النفوس ده فصح بذلک ما قلناه نو ادا مونږ چې کوم دلیل ذکر کو نو زمونږ دا خبره او مدعا په ثابت شوه چې کله شهرت دراوی دا ثابت شي عدالت معروف نو تنسیس له ضرورت نشته ځکه یو او دو امامان کته داغه د تنسیس د پاره غواړي چې نس دیو کی نو پاغی کې عقلا دا ممکن ده چې د محبت د وجې نه غلط بیانی کړي وي او په شهرت کې دا دغه نه ده دا ممکنه نه ده چې دومره ډېر خلک دې په یو کس باندې ثنا وي او هغه دې ګني دا غز باطن دغه نه وي یعنی هغه د غیر ثقوي او خلک دې په هغه باندې ثنا وي دا هغه حالت دې جدا وي او ټول خلک دې په دې متفق کیږي چې غیر صفت ذکر کی ويدل على ذلك ايضا په دې باندې وي دا خبرم دلالت کوي ان نهايه حال تزکیه العدل ان يبلغ ظهور ستره د دې عدل د تزکیه انتها بس شي وي چې خبره د دې لورسي چې د باطن د سرګن شي وهي لا تبلغ ذلك ابدا دا خبره دی بالکل نه رسی فاذا ظهر ذلك فما الحاجه الى التعديل کله چې دا خبره سرګند شوه چې داغه باطن تعالی معلوم شو خلق په حمد او ثنا وي او داغه عدالت معروف شو نو بیا تعدیل لسه ضرورت ته خامخا تنسیس وي د دې عدالت او د تعدیل مقصد څه دی چې د هغه باطن د ظاهر شي او باطن په دې ظاهر شو چې خلکو له معروف شو نو تنسیس د ائمه له ضرورت نشته ما يعرف به ضبط الراوي د راوي ضبط په څه باندې معلومیږي چې د ضابط دی د خپل حافظې د پاره او د خپل کتاب د پاره نو د لاندې عبارت کې د دې عنوان لاندې چې مصنف رحمت الله علیه ذکر کوي نو یو به دا ذکر کی چې ضبط د راوي معلومیږي چې د ده د روایاتو مقارنه وکړي د نورو ثقاتو د روایاتو سره نو کده په اغلب او اعم کې دا غي د روایتو موافقت وي د د روایتو نو دی بیا ضابط ته او کنه د مخالفات د نورو ثقاتو نسیوا وی چې کله د روایت دا غي سره مقارنه کې نو دی بیا مختل الضبط ته او ضبط پوره نه ده او دویم ضبط په دې معلومیږي چې امتحان واخلې د دې امتحان بیا دوه صورتونه دي یو دا چې د د پر روایتو کې هغه اسانی د روایت داخل کې چې د دنیا نو بیا به کته شي چې آیا د دې تمیز کول شي کنه لکه مخکې د دې امثله ذکر شول یحیی ابن معین ابو نعیم الفضل ابن دکین لا داغه په اسانید او احادیثو کې دیرش احادیثو هر لسو حدیثو کې به یو حدیث وردن نکولو نو هغه په پوه شو تمیز کول شو نو معلومه شو چې دا ثقه او ضابط دی او دویم امتحان په دې طریقه باندې چې قلب الاسانید والمتون شي سند یو را واخلې متن ور سره بل لګي متن یو را واخلې سند بل لګي لکه اهل بغداد چې د امام بخاري رحمت الله علیه اختبار او امتحان اغستی و نو په دې سره ضبط د راوي پیژندی شي وی وهذه المسأله متقدمه على الحكم بتوثيق الروات دا مسله روان دي دا په دې باندې چې ته پراویانو باندې د توثیق حکم لګې فإنك إذا أردت أن تعرف الراوي هل هو ضابط لما يروي أو غير ضابط کستا دا اراده چې ته یو راوی پیژنې چې د وقد نص الامام الشافعي في من تقوم به الحجه فقال امام شافعي رحمت الله علیه تنسیسا ذکر کړي چې په کم راوی باندې حجت قائميږي نه داغه پر روایت احتجاج کې دي شنو بسي وي اذا شرك اهل الحفظ في حديث وافق حديثهم کله چې د شریک شي د حفاظ سره په یو حدیث کې نو د حدیث بدای د حدیث موافق وي نو که موافقه ترې راځي ضابط دی او که موافقه ترې نه راځي ضعیف دی وقال ايضا امام شافعي رحمت الله علیه په خپل کتاب الرساله کې دام ویلي ويعتبر على أهل الحديث بأن إذا اشتركوا في الحديث عن الرجل وي أهل حديث دلم اعتبار ورکي چې کله راویان په یو حدیث کې مشترک شي دی او استاد نه بأن يستدل على حفظ احدهم بموافقة اهل الحفظ چې دی استدلال کوي چې دا یو حافظ څنګه دی چې د د موافقت د نور اهل حفظ د روایاتو سره راځي وعلى خلاف حفظه بخلاف حفظ اهل الحفظ له او چې دا غي د اهل الحفظ د روایت مخالفت کړوي نو بیا په حکم دا لګی چې د حافظ نه نه وقال الامام مسلم في مقدمه صحيحه امام مسلم د صحیح په مقدمه کې ویلي وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرزت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله وإذا منكر حديث علامه دا ده چې کله د د دا روایت چې کوم منکر روایت نقل کړي دا د نور اهل حفظ ور رضا پر روایت باندې پیش کی نو د د روایت به دا غي د روایت سره مخالفت راځي نو دا علامه د دې د چې دا د فلانه راوي منکر احادیث نقل کړي او یا نږدې به چې دا غي سره به موافقت ناراضي او لم تکت توافقها مطلب دا دی په بعضې کې به موافقت راشي خو په اکثرو کې به موافقت ورسره ني وایي کله چې غالب دا وي د د حدیث نه چې د اهل الحفظ والرضا د روایاتو سره موافقت ناراضي نو دی بیا مهجور الحديث ته حدیث د به پرې خودي شي غیر مقبوله د روایت به قبول نوي ولا مستعمله د روایت به مستعمل نوي وقال الحافظ ابن الصلاح دا مختلف عبارات چې مصنف رحمت الله علیه ذکر کوي صرف د دغه یوې نکتې او قاعدې د پاره ذکر کوي چې ضبط دراوی به څنګه پیژني د د روایتو مقارنه به د ثقاتو د روایتو سره وکي نتیجه به دا راوځي که موافق وي نو د ضابط ته که په اغلب کې ور سره موافقت راځي او کنه مخالفت کثیر وي نو مختل الضبط او ضعیف دی ويعرف كون الراوي ضابطا بأن نعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان فإن وجدنا رواياته موافقة ولو من حيث المعنى لرواياتهم أو موافقة لها في الأغلب والمخالفة نادرة عرفنا حينئذ كونه ضابطا ثبتا وإن وجدناه كثير المخالفة لهم عرفنا اختلال ضبطه ولم نحتج بحديثه باب ترک الاحتجاج بمن کثر غلطه وکان الوهم یا وهم غالبا علی روایته باب د په بیان د دې کې چې د هغه چا حدیث باندې به با احتجاج پرې خوده شي چې دا غلطي سیواوي یو غلطي دوه کوي نو خو بشر د په هر چا باندې راځي او وهم غالب وي دغه پر روایت باندې هذا امر وي دا خو یو خبره شوه ثمه امر اخر يعرف به ضبط الراوي و یو بل امر هم شته یو بل قانون هم شته چې په هغې سره ضبط د راوي پیژندی شي مخکې په ابتدا کې مونږ بیان کړل هغه څه شی د امتحان الروات وهو امتحان الراوي واختباره چې د راوي امتحان او اختبار واخلي بیا د دې دوه صورتونه مونږ ذکر کړل یو صورت څه شی قلب الاحاديث والاسانيد او دویم څه شی دویم صورت کوم ذکر شو چې ادخال ما ليس من حديثه ضمن مروياته د د پر روایتو کې داسې حدیث وردن نه کې چې د دني نو بیا ته ګوري چې آیا د تمیز د خپل روایت د غیر نکول شي کنه سواء كان ذلك بقلب الاحاديث والاسانيد عليه برابر خبره ده قلب احاديث او اسانيد په وکي متن د یو سند د سند را واخلي او سند د بل را واخلي او بسواله عن الحديث بعد زمن ياتي ندا تاسو کې چې حديث يې بيان کړی څه زمانه پس دې تپوس وکړي، هل يحدث به کما حدث به في السابق او لا؟ چې آيا د حديث هغه شانتې بیانوي چې څنګه در له مخکې بیان کړو کنه تبدیلی پکې راولي دا طریقه به محدثینو کوله یو راوی له براغل دغه نه به تپوس کولو چې حدیث به ورله بیان کړ دای بزان سره غلی کلیو بیا به سمودا سکاله پس راغل هغه حدیث به ورلوي چې بیا را لوایا او دای باغ خپل کتابونه ور سره کتل چې کم مکتوبات په که تبدیلی براغلی و دای به پوه شول چې سړی حافظه کمزورې شوې ده او کنه تبدیلی به نه راغلی پکې دای به وی چې ثقه او ثبت ته حافظه قوی ده وبواسطه ذلك يعرفون حال ذلك الراوي په دې واسطه باندې په دې طریقه باندې د اهل علم محدثین د راوي حالت پیژني هل يقبل التلقين من غیر توقف ام لا چې د تلقین بغیر د توقف نه قبلې کنا تلقین دی لوي چې ورلوي د فلانیم ستا حدیث د نصر به خوزول او حدیث به نو وي ورلوي فلانیم ستا حدیث د سر به خوزول دی په پوښل چې تلقین قبول کو د جرح او تعدیل په کتابونو کې کتب الرجال کې برازي فلان کان يقبل التلقين کله دا سي راځي کان اذا لقن فتلقن چې تلقين به ورلو شو د خبره قبول کا نو په دې سره اشاره کوي ضعف دراوی لچ ثابت نه ده وهل اختلط ام لا آیا د اختلاط شکار شوی کنه وقد فعله بعض الائمه بعض ائمه دا کار کړي په دې طریقې اختبار دراویانو اغسته يحيی ابن معين به هم دا کار کولو، لکه مخکې واقعه او قصه ذکر شوه د ابو نعيم الفضل ابن دکين سره، وحماد ابن سلمه، حماد ابن سلمه به هم د راويانو اختبار په دې طريقه باندې اغوستو. په دې باب کې يو بله مسله هم اهمه او ضروري ده چې مصنف رحمت الله عليه نه ده ذکر کړې خو د جرح او تعديل په کتابونو کې هغه ذکر کیږي چې د معدل او د مجرح د پاره شروط څه دي په معدل او مجرح کې به څه شرطونه متوفر وي چې د هغه جرح او تعدیل به قبلیږي نو اهل علمو دې دپاره څلور شرطونه ذکر کړي یو دا چې معدل او مجرح به په خپل عدل وي عادل به یې ځکه چې یو سړی په خپل عادل نه دی نو آ د بل چا تعدیل څنګه کوي دویم شرط دا دی چې ورع او تقوادار به یې د دې نه تعبیر کړي ان یکون ورعا دی به تقوادار وي دا تقوا به د تعصب او د هوا نه منع کوي، دا تقوا به د ده لپاره مانع وي چې دی دې تعصب په کې را نه شي او هوا النفس دې په ده کې را نه شي. دریم شرط دا دی ان یکون یقظا غیر مغفل چې دی به بیدار وي غافل بنیه دې لپاره چې د راوي په ظاهر حالت باندې دې دوکه نشي بعضې سړي به ورله تصنع کړي، دی به په ظاهري حالت باندې دوکه شي او دی به ووايي چې دا خو عادل دی، نو نقصان به دا راشي چې يا به د ځانه احاديث ذکر کوي او خلک به په هغې اعتماد کوي چې وګوره فلاني امام يې تعديل کړی، نو په معدل او مجرح کې اساسي شرط دا هم دی چې دی به يقظ، بيدار، وي غير مغفل به وي دې لپاره چې د راوي په ظاهر حال باندې دی دوکه نه شي. او سلورم دا دی چې دی به عارف وي به اسباب الجرح والتعديل د جرح او تعديل چې کوم اسباب دي پاغي باندې به عالم وي د دې لپاره چې جرح د عادل نکی او تعديل د مجروح نکی اهل علم دې د پاره شرطونه ذکر کړي چې یو مجروح نه کوم جرح صادر شي یو مجروح دی د هغه نه جرحه صادره شوه دا به قبلیږي که نه نو دې دپاره څه شرطونه ذکر کوي درې شرطونه اهل علمو ذکر کړي یو دا چې کله دا جارح امام وي د امام خو په ده باندې هم جرحه شوې ده نو یو شرط به پکې دا وي چې امامت به پکې وي دی به امام وي او دویم دا چې د د چا جرحه کړي څوک مجروح کړي کلام یې پې کړي نو هغه به د توثیق نه خالی وي نور ائمه به توثیق نی کړي او دریم شرط پکې دا دی په دې مجروح دغه کې جارح کې چې کومه جرح کوي چې څه قرینه بني موجوده چې هغه د دلالت کوي په دې باندې چې دا جرح د فلاني وجه نه کړي دا او په دې باندې اسه حمله کړي په دې مجروح باندې مثال د دې اهل علم ورکی ابو الفتح ازدی رحمت الله علیه چې 373 کې وفات ته او د دې یو مصنفم د په ضعفاو کې پاغي باندې مؤاخذات دي امام ذهبي رحمة الله عليه دارنګه ابن عبدالهادي رحمة الله عليه ذکر کړي چې دی په خپله ضعيف دی نو دی د راويانو تضعيف څنګه کوي خو دا درې شرطونه چې په کوم ضعيف کې موجود شي نو دا هغه جرح هم بیا قبليږي یو دا چې دی به امام وي دویم چې دا دی د چا جرح کوي نو هغه به د توثیق نه خالی وي او دریم دا چې قرینه به موجوده چې هغه دلالت په دې باندې کوي چې د جارح اسې حمله په د باندې نه د کړي څه سبب شته د دې وجې نه حافظ ابن حجر رحمت الله علیه کله د ابو الفتح ازدی کلام قبلی او کله د کلام نه قبلی نو کله چې مردود کی دغه شرطونه پکې ني او کله چې قبلی نو دغه شرطونو توفر پکې وي هذا والله تعالى اعلم